حکم رجل دا ځای دی استاد صاحب مسله بیانوي تاسو مسلمانان مجاهد تللی دي د کافرو نه ګیره وکړه په مورچه کې ناست دي هغوی تاسو ورته ویې راکوشئ نو هغه درته وایي درکوزېږم خو په دې شرط چې زما فیصله به پلانې کوي ایا دا طریقه جایز ده کنه د چا په فیصله باندې راکوزیدل دا جایز دي کنه یا دوه کس سره یو دریمګړی ځان له د فیصلې دپاره ونیسي منصف نو آیا دا منصف نیول دا جایز دي که دا جایز نه دي نو پخوا یو غلطه فرقه تېره شوې ده خوارج هغوی به دا نه دي جایز دا جایز نه دي نو امام بخاری وی نه بلکل دا جایز دی اذا نزل العدو کله چې راکوشي د خپل مورچې نه دشمن اذا نزل العدو کله چې راکوشي دشمن علا حکم رجل په فیصله د یو سړي دوی درته وایي چې موږ به درکوشو خو په دې شرط چې زمونږ فیصله به پلانې منصف کوي آیا دا طریقه باندې دغه جایز دی که دا جایز نه دی وی بلکل چې حاکم اسلامی حاکم چې دی نو هغه اجازه وکړي بلکل دا طریقه جایز ده چې هغې ته ابي امامه باهلي وایي هغه بالاتفاق صحابي دی سدی ابن عجلان د هغه نامه ده یو دا ابي امامه دی ده ته خلک وایي ابي امامه مدني دا د مدینې دی ښکلې خبره دا ده چې دا صحابي نه دی دا تابعي دی ښه نو ځکه درته وایي چې هو ابن سهل ابن حنیف دا هغه مشهور نه دی دا دی زوی د حضرت سهل ابن حنیف د د خپل نوم دی اسعد ابن سهل ابن حنیف عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه او دی بیا ابی امامه روایت کوي د حضرت ابو سعید خدری نه قال ابو سعید خدری وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنی قریزه قبیله چې هغه د یهودو یو شاخ دی د هغوی نه ګیرو کړی وه دوی ته په خپله قلا کې ننوتي نو دوی رسول الله ته ووی چې موږ در کوزیږو خو په دې شرط چې زموږ فیصله به حضرت معاذ ابن جبل کوي نو کله چې دوی راکوشو علی حکم سعد ابن معاذ په فیصله د حضرت سعد ابن معاذ تاسو ویلو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه دا د اوس قبیله مشرو نو بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی اولیږه پیغمبر علیه السلام اولیږه پیغمبر علیه صلات وسلام یو سړی وکانا او د حضرت سعد قریبا منه نږدې ده ته داسې لنډ د ده کې یو ځای کې و دې غریبو په غزوه احزاب نه دی غزوه خندق په دې کې په دې مټ باندې لګېدلی نو د هغه وینه نه ودرېده نو هغه بیمار و فجاء نو دا سعد ابن معاذ راغی علی حمار په داسې حال کې چې د سورو په خر په خر سور او رانږدې شو فلما دنا کله چې هغه رانږدې شو نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه صلات وسلام وی قومو پاسه ودرېږې قومو ورپاسه الی سیدکم خپل سردار ته د خپل سردار ته ورپاسه دلته مراد د پاسېدو نه هغه پاسېدل نه دي چې هغه کم د اکرام او د عزت لپاره وي ټیک ده چې چاته پاسېدل د اکرام او د عزت لپاره دا به جایز وي خو دلته دا نه دی بلکې دلته ودرېدل دپاره د امداد دي لکه دا غریب بیمار و د خر نه راکوزېدی نه شو نو ورته وایي پاسې خپل سردار ته د خر نه راکوز کې چرال فجلس نو دا دغار معاذ صاحب راغی او کیناس الى رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام د پیغمبر علیه السلام خواته کیناس رسول الله وته وی الکه دا خلک ستا په فیصله باندې راکوشوي دي فقال له نو رسول الله وتوي ان هؤلاء یقینا دا خلق بنی قریظه نزلو علی حکمک دوی راکو شوي دي ستا په فیصله چې ته به فیصله کې که قتل او که معاف کوي وایي ښه زما په فیصله راکوز دي نو دی داسې د بني قریظو ته مخ ورواړو چې زما فیصله منې وی او بیا صحابه ته وی زه د دوی فیصله کوم منې وی او نو ګورې دوی سختې غدارۍ کړې وې سختې څو څو پیرې غداري وکړه بیا وسره رسول الله صلی وسلم معاهده وکړه آخر کې وسره معاهده دا وکړه چې تاسو به زمونږ خلاف نه جنګېږئ زمونږ مخالفو سره به نه ودرېږئ دوی وی بلکل صحیح ده په غزوه احزاب کې دا بدبخته لاړل بیا د دغه سره ودرېدل د کافرو سره نو چې ودرېدل نو دی وی ښځه ستاسو باره کې فیصله کوم منی و یو نو دی رسول الله ته وی چې حضرت زما دا فیصله ده چې دا کم بالغ سړی دی د دوی نه د سر ووالي شي سخت غدار دی او د غدار دغه دا دی چې بس د هغه نه دې سر ووهلی شي نو قال ده ووی فإني أحكم زه فیصله کوم فإني أحكم یقینا زه فیصله کوم ان تقتل المقاتله چې قتل لیکړي شي جنگیان دا کم خلک چې قابل د جنگ دي یعنی سړي ښځې نه او دارنګې بالغ ماشومان نه دا د قتل شي پاتې شو ماشومان او ښځې و ان تصبه او بل دا دی چې قیدیان دې کړی شي الذریه بال بچ دا بال بچ ماشومان ښځې دا دې دغه شي گرفتار شي رسول الله ورته وایي یا د الله بنده دا څنګه فیصله دې وکړه بلکل داسې فیصله خو د الله هم وه الله ما ته د وحی په ذریعه باندې کړی و چې دغسې ورسره وکړه لقد حکمت یقینا تا فیصله وکړه فیهم په باره د دې قریظو کې بحکم الملک په حکم د بادشاه مراد د بادشاه نه څه دی هغه لوی بادشاه چې الله دی د هغه په فیصله تا فیصله وکړه معلومه شو دا خبره چې یو دشمن دی او هغه وایي موږ در کوزیږو خو په دې شرط چې زمونږ فیصله به پلانې کوي نو دا تحکیم دریم سړی ځان له حاکم مقررول دا جایز دي که نه دا ستاسو د قبایلو سره دوو کسانو منځ کې لانجه شي او دریمګړی سره ونیسي چې بد د څه فیصله وکړه هغه جایز ده بلکل دا طریقه صحیح ده بل وی بل سرنامه دی کمال دی د امام بخاری چې په کومه مسله ورننوځي که نه نو دا بېله بېله پرځای درته بیانوي په کتاب الجهاد کې ورننوتی دی باب قتل الاسیر یو دغه دا باب دی د قتلولو د قیدی هلکه د کافرو یو سړی قیدی که او دلته م راوستو او تاسو یې قتلوی نو دا قتل جایز دی که دا جایز نه دی پخوا به خلکو وی هلکه قیدی دی چې راوسته د قیدی وژل جایز نه دی پښتانه هم بعضې خلک دا وایي چې هغه یې قیدي کو نو د ده قتل جایز نه دی نه چې د شریعت طرف نه چې دی نو نوره څه مسله نه وي بلکل قتل جایز دی نو دا باب دی د قتلولو د چا د یو قیدي دا یو مسله دویمه مسله وقتل الصبر او قتلول دا بند د بندی د قتل د صبر صبر وی بند ته بندول خپله معنی دا ده یو سړی ونیسې ویې تړې او قتل یې نو دا طریقه جایز ده که نه قتل صبر صبر حبس ته وی بندول یو سړی بندی کې وی تړی او د تړلو نه پس بیا دغه کی حلال کی یا بل څه قتل کی دا جایز دی که دا جایز ندی نو دی به درته وایي بلکل دا جایز دی بلکل قیدي دی راوسته تړلی دی نه دی هم صحیح ده عقبه ابن ابي معید دا په غزوه بدر کې گرفتار شوی او چې گرفتار شوی و قیدیانو ته رسول الله معافي وکړه خو یو دوه بدماشان پکې و چې هغې ته رسول الله بد دغه ونه کړه وي د دوی نه سر ووهې هغه د قیدي دی سر یې دی ووهه دغه رنګې قیدي دی تړلی شوی دی په زنځیرونو کې دی او تاسو ته سر وهې دام جیز دی آه. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه حضرت انس وی شپغم اتم کال د هجرت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا سره د لزر صحابه د مدینې نه لاړو مکې ته ورغی په مکه ورننه وته او مکه فتح کیږي چې کله رسول الله په مکه ورننوت او مکه فتح شوه نو دی لاړه جومات ته ننوت حرم جومات ته نو په سر هغه د اوسپنې ټوپی وخود هغه کېښو ځکه درنۍ کېښود یو سړی ورته راغی چې حضرت دا یو غټ بېمانه و ابن خطل هغه د خانه کعبې د پردو پورې ځان انخلولی دی دا غټ بېمانه و رسول الله وی منډه کوم هغه ته وی او سر تی ووه هغه دی سر تی ووه نو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول دخل هغه راننوته مکې ته عام الفتح په کال د فتح د مکې چې دا تم کال د هجرت و نو جاء رجل راغی رسول الله ته یو سړی راغی رسول الله ته یو سړی لاندې لیکي وی دا حضرت ابو بردای اسلمی دی ابو بردای اسلمی ډیر مخلص صحابیو دا رسول الله تراغی فقال وتوی وی چې حضرت ان ابن خطل یقینا ابن خطل دته خلک وایي عبدالله ابن خطل دا یو سړی ابن خطل چې دی متعلق دا نښتی دی باستار الکعبه د پردو د خانه کعبې پورې د یرې د وجې نه اوس دی یریږي چې رسول الله ما مړ نکي نو د خانه کعبې د پردو پورې انختی دی ابن خطل دا یو سړی و د مکې دی لاړ او مسلمان شو مدینې ته لاړ چې مسلمان شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه بې اندازې اکرام وکړو او دومره اکرام یې وکړه د هغه چې یو سړی ورله خدمت کې ورکړه چې دا به ستا خدمت کوي یو ځل دی روان شو د مدینې نه بار دا خادم هم وسره دی اوس دی مرتد شوی دی او تختی چې تختی نو راپاسېدو او دا خپل خادم قتل که چې خادم قتل که د بعضې خلکو مالونه وسره و هغه هم یوړل مرتدم شو مکې ته راغی مرتد هم ډاکو هم او قاتل هم نو رسول الله صلی وسلم دا سړی معاف نه که وی منډه د خانه کعبې په دا خوا کې دغه کوي قتل کې خانه کعبې خوا سره قتلول دا منه دي په ټول حرم کې قتلول منه دي لیکن که ستاسو خیال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه وي ما ته نن ورځ دغه شوی دی دا حرمت ختم شوی دی دا راته هر څه حلال شوي دي او بیا چې مکه فتح کړه وایي هغه حرمت بیا واپس راغی نو دی ورته وایي ابن مختل چې دی متعلق هغه نښتی دی بیا ستار الکعبه د پردو د خانه کعبې پورې فقال رسول الله وته وی اقتلوه منډه قتل کې اوس ګورئ اسلامی فوج دی مکه فتح شوه د ټولې علاقې نه اسلامي فوج تاو دی نو چې دی د خانه کعبې سره ولاړ دی قیدي شو که نه شو دی بل خوا تښتېدی شي نه شي تښتېدی او بل دا دی چې د خانه کعبې د پردو پورې نښتی دی دا د خانه کعبې پردې وله داسې شوې لکه پړې لکه په پړي کې چې سړی تړلی وي منډه دغه که نو قیدي تړلی هم ووالې شو او قیدي هم قتل کړی شو دواړه مسلې ته ثابتې شوې بابون دا یو بل باب دی هل یستاثر الرجل ومن لم یستاثر ومن رکع رکعتین عند القتل درې مسلې بیانوي یو مسلمان گیر شو گیر شو د خلاصې څه صورت نشته دی دا خپل ځان راوالی او دشمن ته حواله کی ور تسلیمی کی آیا دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده مسلمان دی مجاهد دی او ما وی یو ځای کې دی ګیر شو چې ګیر شو دی دا خپل ځان ما وی راوالی او ور تسلیمی کی دی کافرو ته دا طریقه جایز ده که نه نو دا هل یستاثر الرجل آیا ځان تسلیمولی شي یو سړی خیال لري دا یو مسله دویمه مسله دا ده یو سړی دی کافرو ته ځان نه تسلیموي ګیر شوی دی او دا خرپاره دی وی مړ دی شم هر ټوټه ټوټه دی شم خو کافر ته به ځان تسلیم نه کم هلکه ځان کافر ته ولې نه تسلیمې مرې ګولۍ د باندې راوریږي وایي دا طریقه هم جایز ده سړی ګیر شو ځان تسلیموي کافرو ته دا هم طریقه جایز ده یو سړی ګیر شو ځان نه تسلیموي کافرو ته دا طریقه هم جایز ده ومن لم یستاثر او هغه څوک چې هغه ځان تسلیمه نکی یو هغه دی چې ځان سړی دی ځان تسلیم کی دغه ته او بل هغه دی چې نه تسلیموي اثر قیدیان قید, قید ته وایي او یستاثر الرجل چې طلب وکړي د قیدولو یو سړی دا طلب وکړي او ځان د هغوی په قید کې ورکوي نو ځان تسلیمولی شي سړی دشمن ته او هغه څوک چې هغه ځان نه تسلیموي دشمن ته دا دوه طریقې دي دواړه جایز دي دریمه مسله دا ده یو سړی کافر نیولی دی اوس یې قتلی سنت طریقه دا ده چې یو دوه رکاته که ده سره موقع یو دوه رکاته مونځ چې بس دا د ده آخري عمل شي او به دغه شي داسې عام مسله ده ته مسلمان دشمن په قصاص کې یا په بل څه کې نیولې په دشمنۍ کې نیولې او ته پوهېږې چې ما اوس قتلوي په کار دا دی چې هغوی نه لږې اوبه وغواړه اودس وکړه او که اوبه نه درکوي تیمم ووهه او یو دوه رکعته نفل وکړه دا درې مسله ځان چې دی مسلمان دشمن ته تسلیمولی شي که نه دا یو مسله یا چې دی ګیر شو دی ځان نه تسلیموي وایي ما د مړ کې خو ځان نه تسلیموم ځنې خلک دا اوله طریقه بهتره کوي ځنې خلک دا دویمه طریقه لیکن عام مجاهدین دا دویمه طریقه بهتره کوي ښه چې ځان نه ورتسلیمې هلکه چې کافر ته ځان ورتسلیم که هم شرمېدې بیا دې هم قتلوي د دې وجې نه ښه خبره دا ده چې اوس قتل شي ښه وایي حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني عمرو بن ابي سفيان بن اسيد بن جايد الثقفي خام وهو حلیف لبنی زهره دا دغه نه دی عمر وی دا چې دی حلیف د بنی زهره حلیف هغې ته وایي چې د وطن سړی نی خو د یو قوم سره معاهده وکړي او په هغې کې اوسي وکان من اصحاب ابي هریره او دی چې دی دیو د شاګردانو د ابو هریره نه د ابو هریره په شاګردانو کې قال ابو دی وی چې بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیګ پیغمبر علیه الصلاة والسلام عشرت رهتن عشرت رهتن لس کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کسان اولیګل سریتن چې هغه دسته و دسته سریه هغه فوج ته وایي چې هغه لږ فوجي نو دا لس کسانو دسته وه چاپمار دا یې ولیږل دا لس کسه ولیږل او و عینا عینا جاسوسان عین سترګې ته وایي جاسوس تم ځکه عین وایي چې هغه ټول کار د سترګو نه علي هر ځای ته بس ګوري چې زه معلومات وکړم چې خپل قوم ته بیا دا خبره وکړم نو دا لس کسه دسته ولیږله عینا جاسوسان چې تاسو لاړ شئ د دې قومونو حالات معلوم کړئ و امر علیهم او رسول الله امیر مقرر که په هغوی باندې عاصم ابن ثابت الانصاریه حضرت عاصم ابن ثابت انصاری دی پی مقرر که حضرت عاصم ابن ثابت دی پی امیر مقرر که دا بل مسله ده آداب د سفر روره چې په سفر باندې ځای کنه دوه کسه یا درې کسه یا زیات سنت طریقه دا ده چې یو پکې امیر کېښه یو د زمیدارو په شان کار مه کوې زمیدار چې دی کله چې په سورلی کې ځي نو یو یو په جیب ګوتې منډي چې زه کری ورکوم بل وایي زه ورکوم نو کلینډر اریان شي چې چا نه والم چې د ډوډۍ وخت شي یو وایي زه پیسې ورکوم بل وایي زه ورکوم هلکه دا کار د شرم دی یو امیر مقرر کې هغه ته وایه کرم کریم ته ورکوه ډوډۍ مسلې ډوډۍ هم ته دغه کوه څه خرچوي ته کوه حساب کتاب وکړې نو رسول الله صلی وسلم به چې کله کسان لیږل که دوه به که درې به که څلور به وي دا یو هم دغه شو امیر شو نو امیر مقرر که په دوی باندې حضرت عاصم ابن ثابت انصاری الکه دا څوک دا عاصم وی جد عاصب ابن عمر ابن الخطاب چې دا و نیکه د عاصم ابن عمر ابن الخطاب حضرت عمر صاحب نه دی د هغه زوی دی د هغه نوم هم عاصم دی او د دې عاصم بیا دا بل عاصم دا نیکو مطلب دا دی چې د عمر صاحب دا زوی نه دی عاصم د د مور هغه د دې غټ عاصم لور وخه خیال نه دی مطلب دا دی چې عمر صاحب دا عاصم ابن ثابت د عمر صاحب سخرو د عمر صاحب سخرو نو چې دی پې مقرر کو نو رسول انطلقو دا لس کسه روان شو هد ا بل هد اته په هد ا کې دې ځای ته ورسېدل تاسو به وایې دا هد ا کم ځای دی وی وهو ما بین عصفان وهو ما بین عصفان او دا په منځ د چا کې دی د عصفان کې دی بل څه خو سره نشته وهو ما بین یعنی د مکې او د عصفان په منځ کې دا ځای دی دوی چې راتللو نو په دې عصفان واوړېدل په عصفان واوړېدل مکې ته لا رسېدلي نه دي وهو بین شته که نه دغه مطلب دا دی د عثمان نه واوړېدل او لا مکې ته رسېدلي نه دي په دا منځ کې دغه ځای کې یو ځای دی هدعه چې دلته کافر روانې وکړو ذکرو نو دا لس کسه ذکر کړی شو لکه ستاسو شینواری نو بیا په دې شینو هغې کې بیا یو بل دی بنو لحیان لکه تاسو یې پلانې خیل پلانې خیل داسې نو دې بنو لحیان ته چا ذکر وکړو چې هلکه دغسې کسان لس راځي اصل کې دا کیسه داسې وه دا د بنو لحیان په خپله بېماني کړې وه دوی یو څو کسه سیډیان ولیږل مدینې ته او رسول الله ته وایي چې حضرت یو څو کسه مونږ ته راکړه چې په دغه ځای کې مونږ ته د الله دین بیان کړي او په ګوتو یې ورته دغه کړه چې پلانې پلانې پلانې پلانې پلانې او دا هغه لس کسانو چې هر یو چې دی په غزوه بدر کې یو یو کافر وژلی نو د دوی دا مطلب چې دا کسان به ونیسو مکې ته به بوزو او هغه د چا چې دوی پلاران وژلي دي په هغوی باندې به خرڅ کړو دې لالچ کې دوی دا راوستل نو دوی ذکر شو بنو لحیان ته چې هلکه هسې دقسې هغه لس کسه دي او رالل فنفرو الیهم نو دوی ورووتل هغوی ته یا فنفرو نو دوی وروویستل الیهم لهم هغوی ته قریبا نږدې من مئاتی رجل دوه سوه کسان دې بنو لحیان وروویستل د دوی مقابلې دپاره تقریبا دوه سوه کسان چې دا به په کمه تلي یو نه تپوس کوه بل نه تپوس کوه د خپو ته چې دې ځمکه باندې قدمونه ګوره فاقتصو نو دوی تلاش کو آثارهم د نقش قدم د دوی چې هغه لس کسه دي دوی له خو خبر ورغلی و خو دوی کې خو وخت تیر شو نو د هغوی د نقش قدم پسې تلاشي کو چې تله تله یو ځای کې چې ګوري کجورې خوړلی شوي دي او د کجورو هډوکي پراته او د مدینې منورې کجورې نه دي دا به عربو پیژندې چې دا د مدینې دي او د بل ځای نه دي نو حتی تر دې پورې وجدو چې دوی وموند ما اکلهم په هغه ځای د خوراک د دوی کې حتی وجدو تر دې پورې چې دې کسانو وموند ماکلهم په هغه ځای د خوراک د هغوی کې تمرن کجورې دغه لس کسان په یو ځای کې ایسار شوي وو دمه یې کوله نو کجورې خوړلې وې نو هغه ځای کې دا کجورې ولیدې چې دوی ورله وی خدای ګو دا خو د مدینې کجورې دي دا خو ماغه کسانو چې هغه مونږ ورپسې روتي یو تزودوه چې د دوی د ځان سره خرچه اغشتې وه من المدینه د مدینې نه د مدینې نه دا کجورې ځان سره اغشتې وي فقالو نو دې دوه سوه کسانو دې کافر ووې چې هذا تمر یسربه دا خو کجوري د یسرب د مدینې زړه نامه څه ده یسرب فقتصو آثارهم نو دوی وړاندې تالاش کو دا نقش قدم د هغوی تلل تلل تلل چې دقه دې ویې لیدل چې ویې لیدل چې حضرت عاصم ورته داسې وکتل چې وایي دا خو دشمن راغی فلما رآهم عاصم کله چې ولید دوی له حضرت عاصم و اصحابه د دوی ملګرو اوس اخواران لس کسه دي نو داسې یو ډیری و دې ډیری ته وختل نو لجأو دوی پنۍ ونیوله الی فدفدن ډیری ته دا ستاسو خیال دا ټکې مخکې تیر شوی و الی فدفدن یو ډیری ته ډیری خو پېژنه که څوک ته ډبه وایي څوک ته وړه غوندې غونډی الی فدفدن یو ډیری ته دې ته ترې وختل واحاط بهم القوم او ګیره وکړه د دوی نه قوم دا تقریبا دو سوه کسان دي دوی ته ګیره وکړه فقالو لهم نو دې کافرو وویل هغوی ته چې انزلو راکوشئ موږ ته راکوشئ تسلیم شئ او فاعتونه تاسو راکې موږ ته بی ایدیکم ځانونه ستاسو ذکر د لاسونو دی مراد تی ځانونه دی فاعتونا تاسو راکې مونږلا بی ایدیکم لاسونه ستاسو ځانونه ستاسو دا ځان راته اواله کې اوس ګوره دوی مطالبه کوي چې ځان راته اواله کې اوس دوی ځان اواله کوي که نه اواله کوي صحابه دوه ډلې شو ولکم العهد او شته د ستاسو دپاره العهد عهد والمیثاق او واده زمونږ ستاسو دپاره واده ده چې مونږ به هم قتلو نه لا نقتل منکم احدا چې مونږ به نه قتلو په تاسو کې هیڅ یو کس راکوشه ګوره اوس دوی ته مطالبه کوي راکوشه مونږ ته ځان تسلیم کې عاصم په دې ډله کې شو چې زه خو کافر ته ځان نه تسلیمو دا به د تراشي د دا قسم کړو چې ربه تا سره مې معاهده ده چې زه به کافر له ګوتې یو نسم او ربه دا مې سره معاهده ده چې کافر به ما له ګوتې نه راوړي دا د ده یو قسم فقال عاصم نو عاصم ورته سوی عاصم ابن ثابت امیر السریه چې هغه مشر د سریې د دې دستې اسوی اما انا زه چې یم فوالله قسم په الله لا انزل اليوم زبنازل کوز نشم نن ورځ فی ذمت کافرن په ذمه د کافر کې نو ګوره دا اوس هغه دویمه مسله ده چې کافر ورته وایي ځان تسلیم کا او دې سره ځان نه تسلیموي دا هم جایز دی او بیا څه وایي اللهم اخبر عنا یا الله ته خبر ورکا زمونږ د طرف نه نبی یکا خپل پیغمبر ته چې دقسې د پیغمبر صحابه دې کافرو ګیر کړو فرموهم نو دې کافرو وویشتل دا صحابه بالنبل په غشو په غشو ویشتل ویشتل چې په لسو کسانو کې ته اووه کسان خواران شهیدان کړو او په دې شهیدانو کې د حضرت عاصم مخه فقتلو عاصما نو دوی قتل که عاصم چې دا عاصمو فی سبعتنا په هغه اوو کسانو کې اووه کسان شهیدان شو په دې اوو کې یو حضرت عاصم او دا شهیدان شو نو چې لس کسانی او وتې شهیدان شي نو زما خیال دی چې درې پاتې شو که څو پاتې شو درې ژوندي پاتې شو دا درې ژوندي چې دی راکو شو ورته هلته ملګري خورانه مولیدل پریشانه شو فنزا الى الیهم نو راکوشو دی کافرو ته سلاست نفرن درې کسان دا باقی درې ورته راکوشو او ځان ورته تسلیم کو خو بالعهد په معاهده والمیثاق او په کلکه واده دی ورسره کلکه واده وکړه چې موږ به تاسو ته څه وایو نه دا درې کسه راکوشو دا درې څوک منهم خبیب الانصاری په دغه دریو کې یو حضرت خبیب وخه دا لوی شان والا صحابي دی لوی شان د ده واقع را روانه ده حضرت خبیب چې دی که نه یو غټ نواب د مکې په بدر کې دا قتل کړی یو وابن دسنه او دویم په هغې کې زید ابن دسنه دا به هم درته په دویم جلد کې راشي کتاب المغازي کې پوره تفصیل یو حضرت خبیب چې دی راکوشو بل زید ابن دسنه و ابن دسنه او ابن دسنه زید ابن دسنه و رجل آخر او یو بل سړی و دا بل سړی نامه دلته نه علی دا ورته رستو والی عبدالله ابن طارق دا غنامه ده عبدالله ابن طارق فلما استمکنو منهم کله چې دوی قدرت حاصل که د دوی نه فلما استن فلما فلما استمکنو کله چې دوی ته قدرت ملو شو د کافرو ته منهم د دغه مسلمانانو نه چیرې د دوی زمونږ په لاس کې رالل نو دې بدعملو کافرو څه چل وکړو نه دې مسلمانانو دا لیندې نه دي الینده کې هغه جینی هغه پړې دی تې کولاو کړه او په دې هر کسب د خپلې لیندې په دې جی باندې وتړه لاسونه وله شاته کلک وتړل نو اطلقو نو دې کافرو کولو کړو ویس پر ده او تار قصیهم هغه جه د لیندو د هغوی جه خو پیژنې که نه هغه د یو د لرګي د یو سر نه بل سر ته چې کمپړي وي دی ورته کلا وکړو اطلقو هغوی کلا وکړو او تار قصیهم هغه جه د لیندو د دوی او فاوسقوهم وی تړل چې وی تړل نو هغه دریم کس نه دی چې هغه نامې نه واغشتې عبدالله ابن طارق هغه ورته وی خدای هم داسې داسې که دا خو اول دوکه شوه تاسو ویلي و موږ هم نه قتلو څه درته نه وایو نو دا تړی هم ولې فقال الرجل الثالث نو اووی هغه دریم سړي چې د نامه نه واغشتې هذا اول الغدر دا خو ستاسو اوله دوکه ده موږ سره والله لا اصحبکم په خدای قسم چې زه تاسو سره ملګری نشم زما او ورته داسې ګوته دی ډیری ته ونیسي بس زما د دې ملګرو پسې اقتدا ده دا دلته شهیدان شو زه دم دلته شهید شم ان فی هؤلاء یقینا زما په دې ملګرو کې لاسوتن زما څه ده اقتدا ده زما دقې ملګرو پسې اقتدا ده کم ملګري یرید القتل د ده اراده وه دغه مړي دا د غونډۍ د پاسه مړي ونه شو خیر دا زید عبدالله ابن طارق دا دی کافر ونیوه او فجرروه ریخ که وعالجوه ښه کوشش یې پې وکړه وعالجوه او ښه کوشش یې پې وکړه پس خبره علا ان یصحبهم په دې خبره چې دې ملګري شي د دوی سره فابا هغه انکار وکړو اوس وګوره دا هغه صورت دی عاصم صاحب ځان تسلیم نه کو د هغه هغه نورو ملګرو تسلیم نه کو عبدالله ابن طارق ځان نه تسلیموي نو فقتلوه دې خلکو دې هم دلته دغه کو قتل کو نو اته شو اته دلته شهیدان شو دوه پاتې شو فانطلقو بخبیب نو د کافرو د ځان سره بوته حضرت خبیب دا خو ژوندی دی و ابن دسنه او بل زید ابن دسنه دا دوه قیدیان کړو د ځان سره بوتله بویتله مکې ته حتی باعوهما تر دې پورې چې دوی خرڅ کړ دا دواړه بمکه په مکه کې او دا, و... دا خبره کله وه بعد وقیعت بدرن خو دا قصه وه پس د واقع د بدر نخه دا د بدر نه رستو ده دا غالبا د احد نه مرستو ده چې مکې ته بوتلل دلته خو کافران چې دي نو د غټ غټ سرداران په بدر کې قتل شوي نو فبتاع خبیبا واغشت حضرت خبیب له دا خبیب چې کوم دغه او قیدي او دوی مکې ته بوته نو دا خبیب واغشتو چا واغشتو بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف دا چا واغشت زامنو د حارث ابن عامر حارث ابن عامر کافرو په بدر کې حضرت خبیب دی وهلی مړ کړی نو واغشت خبیب لا زامنو د حارس ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف الکه دوی ولې واغشت وی وکان خبیب او حضرت خبیب هو قتل الحارس ابن عامر د قتل کړی او حارس ابن عامر یوم بدر پروز د بدر خیال لري لیکن ستاسو حشه وی چې داسې کیسه نه ده اصل کې دا حارس چې دی کنه دا حارس ابن عامر دا بل صحابي قتل کړی دی خو هسې مشهوره شوې په دې وه چې دا حضرت خبیب دغه کړی دی قتل کړی دی نو نو هغه د حارس زامنو دی واغشت فلبسه خبیب نو وخت تیر که حضرت خبیب عندهم د دې بنو حارس سره د دې حارس د زامنو سره اسیرا قیدی دوی سره قیدی و اوس ابن شهاب زهری وی فاخبرنی عبید الله ابن عیاز خبر را کما تخپل استاز عبید الله ابن عیاز زهری وی چې یو ځل دا حارس نه دی چې دا کم مړ شوی د ده لور وه په دې کور کې اوسېده ان بنت الحارث چې هغه لور د حارث دا بیا وروسته مسلمانه شوې ده نو د دې قیدي بیان به یې کوو اخبرته دغه د حارث لور خبر ورکړی دی د عبیدالله له ورته به کیسه کوله چې انهم دا د حارث زامن حین اجتمعو کله چې دوی راجمع شو قتلولو د دې خبیب ته اوس دوی بس اراده وکړه چې موږ دا خبیب وژنو نو دا واقع اوس هغه د حارث لور بیانوي نو استعار منها دې خبیب په سوال وغوښته د دغې ښځې نه موسن چاړو موسا چړې ته وایي دا د خریلو چاړني ده ورته وایي خورې لکه مهرباني راسره وکړه زه ستاسو قیدي یم لکه چاړه راله راکړه دا د ویښتو د خریلو چاړه نه ده دی ترې وغوښته یستحد بها چې دې صفی وکړي په دې باندې د ده مطلب دا و چې دا د نامه لاندې صفی وکم هسې نه که دوی ما مړ کي ما به بیا بې حجابه کي نو بیا به ما پورې خاندي چې ویو دې ببر ته ګوره چې دا غټ غټ ویښته دي پې نو د دې دپاره چې د مسلمانانو د کافرو خندا موقع رانشي لږ ځان صفی وکم یستحد بها چې د صفی کوله بها په دې چاړو فعارته هغې وله ورکړه دی قیدی حضرت خبیب زما زوی راونیوه مراد دلته د نیولو نه په خبرو کې نیول دي لکه موږ وایي هله بچیه راشه هله راشه داسې نو دی ونیوه زما زوی وانا غافلتن او زما خیال نو زه بې پروا وم خیال مې نو او دې خبیب چې دی زما زوی په خبرو کې نیوه چې هله راشه هله راشه هله راشه حتی تر دې پورې اتاهو چې زما دا ماشوم زوی دی قیدي له ورغی چې کتل مې چې فکر مې شوس د خبیب په لاس کې چاړه ده او زما دا وړوکي زوی په پتون کې نولی دی ما چغې شروع کړې چې وایي را خلکو راشي هله زوی را لالالی لکه اوس قیدي دغه خو موږ هسې هم وژنو نو ما یوس په پیدا چاړه راله راکاږي وی ما ته وی په آرام کینه چغې مه وه مونږ د هغه هستی شاګردان یو هغه هستی مونږ له تربیت راکړی دی چې مونږ ته یې ویلي دي ماشومان مه قتلوې مونږ ماشومان چپوو مونږ ماشومان قتلو نه دی راته ووی فوجدته ما اولید حضرت خبیب مجلسه چې هغه کینوونکی و زما بچي له اجلس یجلس منه کینول مجلسه چې هغه کینوونکی و زما بچي له علی فخذه په خپل پتونه والموسی او هغه چاړه چې د بیده دغه په لاس کې و ما وی چې وای دا خو من کتلو زما بچی ورغی او چاړه په لاس کې ده فقال خبیب راته ووی چې یا بیبي اتخشینا ایا ته یریږې ان اقتله چې زه به مړ کم دا ماشوم نه نه ما کنت لافعله نیمه زه کوونکې ذالکه ده دی مونږ ته بل ځای کې به راشي مونږ ته هغه هستی تربیت راکړی دی چې هغه راته ویلی دي چې ماشومان مه قتلوئ دا رستو بیا ما وی مسلمانه وریاضه دی به بیا وی چې په خدای قسم چې د حضرت خبیب په شانتې بزرګ او تقوادار مونږ نه ولیدلی دی به بیا رستو جړل چې خدای دا مونږ ولې قتل که په بی موسمه وی دی به مونږ سره قیدي په ټوله مکه بازار کې انګور نو او ما به کتل چې ده سره به د انګورو هغه دغه و غونچک او دقسې به یې نیولي او دانه به یې دغه کول او خوړه به ما وی چې خدایه دا د کوم ځای نه راغلل والله په الله قسم ما رأیتو اسیره ما ندی لیدلی یو قیدی قطو بالکل خیرا بهتر من خبیب د خبیب نه فوالله په الله قسم لقد وجدته ما دی اوموند یوما یو ورځ یاکلو چې هغه خوراک کو من قطف عنب د هغه غونچک د انګورو د انګورو غونچک و د هغې نه خوراک کو او دا غونچک چرته و فی یده د ده په لاس کې و انه لموثق او دې تړلی شوی و فی الحدید په اوسپنه کې په زنځیرونو کې وما بمکه او نو په دغه وخت کې په مکه کې من ثمرن میوې دغه وخت کې انګور هم نو بې موسمه وخت و دی به بیا رستو وی چې وایي موږ ته خوس پته ولګېده چې دا د الله د طرف نه ده ته رزق راته وکانت تقولو دی به بیا رستو وی چې انه لرزق دا یو خوراک من الله د الله د طرف نه رزقه چې الله ورکړی و دا انګور خبیبا خبیب له خیر یو ورځ دوی اراده وکړه چې دا قتلو فلما خرجو کله چې دوی اویست دی من الحرم د حرم نه لیقتلوه چې دوی قتل کی فی الحل په زمین حل کې دوی دا اراده وکړه چې اوس د حرم نه وباسو زمین حل ته نو ګوره هر د مکې نه چې تاسو ځای که نه هر طرف ته نو زمین حل ډېر لرې دی که داسې ځای داسې زمینې حل لرې دی مزدلفه به باندې به تیر شی نو بیا به دغه راشي هغه عرفات او دا زمینې حل کې راځي که دې خوا جدې پلو ځای لرې دی که داسې ځای لرې دی غار حرا نه دی غار حرام په زمینې حرم کې دی وړاندې به ځای یو داسې چې لاړ شي دا تنعیم نه دی نو دا یو درې میله دی دا لنډ دی نو دوی دې تنعیم ته وویسته دې ځای ته تاسو ته وایې مسجد عایشه دې ته دغه شو نو لیقتلوه نو قال لهم خبیب خبیب ورته ووی یو خبره درته کوم هغه دا دی ذرونی ما پریده ارکعو رکعتین چې زه وکم دوه رکعته مونځ ګوره دا هغه دغه دی چې کله د دشمن قتلی سنت طریقه دا ده چې یو دوه رکعته مونځ وکړه فترکوه نو دوی پرېښود هغه فرکع رکعتین د دوه رکعته مونځ وکړو او ثم قال بیا یې ووې چې هلکه اوس به راپورې خان دی چې دا د یرې د وجې نه دونه اوږد اوږد مونځ کوي که دا یره نه وی کنه نو ما به دا وموند ډیر وګوت کړی وی لولا ان تظنو که دا ګمان هم نه وی که چېرې دا خطره نه وی چې تاسو به ګمان کوی په ما چې انما بی جزعون چې دا کم چې په ما باندې دی دا فریاد دی که دا هم یره نه وی نو لطولتها ما به دا موز نورم وګوت کړی وی او بیا سوی الله محسهم عددا یا الله ته وشماره دوی عددا په شمار کې خدایه بیل بیل په ګوته په ګوته ته هلاک او تباه کې دوی چې دا کم کسان راغلی دي دقه حضرت خبیب دی په تنعیم کې قتل شوی دی تنعیم کې نن چې تاسو کله لاړ شئ خیره سره عمرې ته نو تنعیم له ځای ښه او هلته بسونه دي مفت ځي مفت هلته ولاړ شئ خلک اوس د هغه ځای نه دونه عمرې کوي چې بېشماره دا هم دقه ځای کې دي چې د ښکلي شهید وینې دغه ځای کې توی شوي دي او د دغه وینو د برکت د وجې نه اوس الله دغه ځای ته ډېر لوی عزت ورکړی دی ډېر بیا ښایسته جومات دی مسجد عایشه ورته وایي نو دغه ځای کې اوس دوی منځ کې ودرولی دی دا سرداران تاو دي خبرې کوي یو پکې رامخکې شو و یره خدای به یو خبره ته کو بس منه موږ به دې پرېږدو وایي څنګه وایي داسې ووایه ګوره دا کافر نه دي دا مسلمانان شرموي او په دې شرمولو باندې دوی خنداګانې بیا کوي دا مسلمانان بې حیا کا د دوی د ښځو پردې ختمې کا دا ډلې ډلې یو ځای ته ځه او بل ځای ته ځه او بل ځای ته ځه دا نن زمونږ کاکاګان دي او نه زمونږ ماماګان دي چې مونږ له د امداد راکوي صرف مونږ شرموي چې بې پردې شو الله دې معافي وکړي څه وخت کې تاسو ګورئ د لنډي کوتل ښځه به ګورې په بازار کې چا لیدلې وي تو زما دونه کالونه تیر کړه د لنډی کوتل چې کوم اصلي باشندګان دي د هغوی ښځه به توب به په بازار کې تللی وه او نن څه حالت دی تش د یو معمولی پیسو دپاره دا زم دا خبرې کومه زمام کمزورې ما ته میلاویږي نه زه ځکه دا ویم نن تا ته نه ملاویږي یو کس و هغه راته دغسې فریاد کو چې بې پردي ده او بې پردګي ده او یو ورځ مې کتل په موټر کې ښځې راوستې نو ما وې دا چې چاته پیشو ته شی نه میلاویږي نو بیا دغه کوي دا وایي مونږ پورې خنداګانې کوي نو دی وایي چې دا یو خبره وکړه چې کاش چې زه نن په کور کې ناست وې او رسول پاک نامه یاده که حضرت محمد صلی وسلم هغه نن زما په ځای باندې په سولی کې دی دونه ووایه دی وی زه دا هم نشم برداشت کولی چې زه په کور کې ناستم او د رسول پاک د پخپه کې غنه نه ننوتی وي په دې دام زه نشم برداشت کولی نو دی حیران شو ګوره دې ته غیرت وی کافرو باندې اثر وشو چې دا څنګه قوم دی غیرتی قوم دی نو دی بیا هلته درې خپې شی ورته لګولی و په هغې کې د دغه که راځوړند که او د حارس زوی دی عقبه ابن حارس هغه بیا راغی او دی غریب یې دغه که قتل یې که نو دوه رکاته مونځ یې وکړو او د مانځه پسې وایي که چېرې دا خطره نه وي چې تاسو به اوس ما پورې خاندې چې دا یریږي نو ما به دا مونځ نورم دغه کړی وي او بیا څه وایي وقال او وی وی دا شعر وایي دې ته ګورئ د الفاظو ته ولست ابالي حين اقتل مسلما ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي دا یو شعر ولست ابالی زه پروا نه کوم ولست ابالی او زه پروا نه کوم اصلي کې دا ټکی داسې دی و انا لست ابالی ولست ابالی زه ګمان نه کوم حین اقتلو په هغه وخت کې چې زه قتلولی شم مسلمه په داسې حال کې چې زه مسلمان یم الحمدلله زه مسلمان یم او د مسلمانۍ په حالت کې زه قتلولی شم نو زه دغه نه کوم پروا ولست ابالي زه پروا نه کوم حین اقتلو په هغه وخت کې چې زه قتلولی شم مسلمان مسلمان نو زه پروا نه کوم چې په ښي طرف پرېوتم او که په ګس طرف پرېوتم په مخه پرېوتم او که په شا پرېوتم دا پروا نه کوم کامیاب یم که په ښي طرف پرېوته هم ښه که په ګس طرف پرېوته هم ښه علا ای شق کان لله مسرعی چې په کم یو طرف کان لله دی د الله دپاره مسرعی ځای د غورځېدو زما مسرع هغې ته وایي چې سړی ووهې او په کم ځای راوغورځېږي نو که په اواره راوغورځېدم او که په کندو کې راوغورځېدم او که په غنو کې راوغورځېدم خیال دی علا ای شقن چې په کم یو طرف کان لله دی د الله دپاره مصرعي زه د راغورځېدو زما یاد به شي که نه ولست ابالي او زه پروا نه کوم حین اقتلو په هغه وخت کې چې زه قتلولی شم مسلما په داسې حال کې چې زه مسلمان یم نو زه پروا نه کوم علا ای شق کان لله چې په کم یو طرف دی د الله دپاره مصرعي زه د غورځېدو زما دا د یو ډېره لویه قصیده ویلې ده دا پکې اخري دوه شعرونه دي ښه وذاک او وذالک او دا قتل دا قتل زما دلته ذالک دی که نه خو دا بل ځای کې مونږ ته چې د طالبې وخت کې یادو نو ذاکه به مونږ وي وذالک او دا قتل ول زما فی ذات الاله دا پرزا د الله کې دي الحمدلله چې نن زه د الله د دین دپاره قتلیږم نن خو ټیک ده دا کافر به راشي او زما بیل بیل بند به چې دی د بدن نه جدا کیه دا ځای به رانه پرې کي او دا ځای به رانه پرې کي خو زما د الله نه تمه ده چې په دغه جوړونو کې به الله زما برکت واچوي و ان یشا او که د الله خوښه وشي نو یبارک الله به برکت واچوي علی اوصال شلوین شلو اندام ته وایي اوصال معنی کوي بندونه جوړونه په هغه بندونو د اندام ممزعي چې هغه ټوټه ټوټه کړی شوي وي دا کافر خو به زما د بدن اندامونه ټوټه ټوټه کی خو که د الله خوښه وشي په دغه ټوټه ټوټه شوي اندامونو کې به الله برکت واچوي و ان یشا که چېرې د الله خوښه وشي نو یبارک الله به برکت واچوي پس کې علا اوصال شلو ممزعی پاغه بندونو د اندام ټوټه ټوټه کړی شوو کې فقط له ابن الحارث نو قتل کدلا زوی د حارث د د نامه د عقبه ابن حارث فکان خبیب نو شو دا خبیب هو سنت رکعتین چې هغه طریقه کې خوده د دوو رکعاتو لکل امرئن د پاره د هر بني آدم مسلمین چې هغه مسلمانی او قتل هغه قتلولی شي صبرا قیدی دا د د اوله طریقه شوه چې هر سړي د پاره دا طریقه مقرر کړه چې هلکه څوک دی گرفتار کی او قتلی دی نو طریقه دا شوه چې دوه رکعاته مونځ هغه وکړه اوس وګوره دې حدیث کې دغه رالل کافرو ته تسلیم څنګه دی ځان تسلیمول جایز دی کنه او خبیب ځان تسلیم کړی و کنه زید ابن دسنه ځان تسلیم کړی و کنه کافرو ته ځان نه تسلیمول دا جایز دی کنه او دام جایز دی حضرت حاسم ځان نو تسلیم کړی او دارنګ عبدالله ابن طارق ځان تسلیم نکه دارنګې چې سړی قتلولی شي دوه رکاته مونځ کول پکاري هغه د حضرت خبیب چې قتلېده دوه رکاته مونځ یې وکړو وبعث ناس وختم شو څنګه دی فاستجاب الله لعاصم ابن ثابت نو دعا قبول کړه الله د حضرت عاصم ابن ثابت یوم اصیبه په هغه ورځ چې هغه قتل شو عاصم صاحب دا ویلي کنه یا الله زمونږ د حالاتو خبر ورکه خپل پیغمبر ته الله دا دعا قبول کړه حضرت جبریل راغی او رسول الله ته خبر ورکه چې دقسې ملګري شیدان شو چې رسول الله ته خبر ملاو شو نو فاخبر النبی صلی الله علیه وسلم خبر ورک پیغمبر علیه السلام اصحابه خپلو ملګرو ته خبره هم د خبر د دوی چې هغه لس کسه شهیدان شو وما اصیبو او هغه چې دوی قتل شو خیر چې د مکې خلک نو مکې خلکو وی چې خبیب خو قتل کو زید ابن دسنم قتل کو نو داسې چلو کې چې هغه عاصم ابن ثابت نه دی اخو هم قتل شوی دی خو لږ د تسلۍ دپاره لاړ شي د هغه سر راوړی یا چېرته بل اندام راوړی چې په مکه کې د خلکو ته ښکاره کړو چې هغه د زمونږ قاتل دا د مونږ دغه که قتل کو نو دوی لاړل یو سړی ولیږه چې لاړ شي هغه غونډې ته او د حضرت عاصم د بدن یو حصه راوړی یا سر یا بل ځای نو دوی لاړل وبعثا ناس او ولیږه یو ډلې د خلکو من کفار قریشن د کافرو د قریشو نه سړی ولیږه الی عاصم حضرت عاصم ته دا خو شهیدو حین حدثو په هغه وخت کې چې دوی ته بیان شو چې انه قتل چې دی په پلانې غونډۍ باندې قتل شوی دی نو دوی کس ولیک لیؤتو د دې دپاره چې دوی ته راوړلو شي بشیئن په یو شي منه د هغه نه یا سر وله راوړي یا بل ځای یعرفو چې دی وپېژندل شي چې دا قتل شو وکان قد قتل او دی عاصم چې دی قتل کړو رجلا یو سړی من عظمائهم د مشرانو د دوی نه یوم بدر په ورځ د بدر فبعث نو ولیږل شو یو سړی او هغه ورغی چې ولیږل شو کسان ورلل چې ورلل الله پاک دا دغه نه دي رویز راولېږل شوه او دا رویز د څه وه مینت دبر دبر ځینې خلک وایي دغه ته وایي دا غومبسې تاسو ته نه وایې دا مچې څه دي مچې نه دي پېژنې که نه سړي چې وخوري دغې ته هم وایي او دبر دی دغه ته هم وایي د دې نه یو بل شی دی په دې دیوالونو کې وي ډمبر ډیر سخت چیچل کوي ډمبر پیژنې ابرک غوندې وي نو دواړه که غومبسې معنی وکړي هم صحیح ده او که ډمبر معنی وکړي هم صحیح ده الله را استاد به غومبسې معنی کوله نو الله راولیږه په دوی باندې یو ورځ د ډمبره د غومبسو یعنی ورځ نه و خو لکه د ورځې په شان داسې سیبان د دغه پرې راغی د غومبسو فحمته نو دی غومبسو دی اوسات د چانه اوساته من رسولهم دا غاستازو د دوی نه دوی خو پسې سړی رالیږلی او که نه د هغې نه اوسات د دې وجې نه په صحابو کې حضرت عاصم ته خلک وی حمیو دبر ساتلی شوی په ډمبرانو فلم یقدرو نو دوی قدرت نه لرو علا ان یقطعو په دې خبره چې دوی پرې کی من لحمه د غوښې د دنه شی انس شی بس دی نو دوی بیا ووی چې هلکه شپه شي نو بیا به یې دغه کوښه دا به تیره دا پری به کو د شپې وی باران وشو او په باران کې بیا دی چې دین اوبو یوړو بلکل هغه مړی هم دغه شو ځکه ویده دا قسم کړی و چې والله چې الله به نه به کافر ته زه ګوتې یوسم او نه به کافر ما له ګوتې راوړي الله په قسم کې دی خلاص که بس کافرو ګوتې ورنه وړي